کو حضرت شیخ نور الله مرکز او فرمایل چې دا خپل حال باندې دې تسنیه هیدا صحیح شه دا تسنیه هیدا دا تعبیر دا تکرار نه نه دی ذکر چې هغه غرزون کې دو دی سائق و شهید لکه سورته رحمان کې تو وګورئ خازن نو حضرت شیخ نور الله مرکزه معنا کولا مناع للخير اي مانع التوحيد مانع التوحيد توحید نه پخپل من کیږي او خلق لم من کوي او دا لفظ توحید پاس بیمار سړی باندې ګران لګي ای بس دې ارو کې دغه توحید توحیدی کوي نو سبحان الله دې عذاب قبر نه مني دې دعا نه مني دې پلان کې شي نه مني دې پلان کې شي نه مني لیکن دنیا هم عجیب ده بس چې چا ورته سوې بس په سیر روان شي اذا شیخ نور الله مرکزو فرمایلی دا خو عجیب زمانه ده چې دی وخت تا د سوګوي چې دیش دا نه مني اے فونو کا چراتلې نشي تکلیف اے فونو کا بستر کې کین حالت نه فون ملاو کا ما ته چاوي چې ته دا نه مني چې بیا درته چاوي چې او زه نه منم نو بیا وایا نو مریب شک کوونکې په اهل حق باندې تهمت لګوونکې دا سوق دی منع للخير معتد مریبا فرمای الذي دا هغه کس دی جعل مع الله الها اخر اے رب زمونږه ما اتغیته ما خو دې نه دې گمراه کړي ما دې نه دې گمراه کړي نو حالکه د قوت د گمراهی دعوت ور کړو کنه څکه مړ د قران درس لروانه راځي چې زوسته تسهیل مې لاړ شو هر څه کې پرېګدار اده نور سره حضرت شیخ نور الله مرکزو په فرمایل دلته خو ظلام دا مبالغه ده ډیر ظلم کوونکې بظاهر معلومیږي چې لیک ډیر ظلم وکيږي حضرت شیخ نور الله مرکزو په فرمایل د ګڼ جوابونه به ذکر کول یو دا چې دا ظلام دا مبالغه په مقابله د عبید ده التا عبید چرنو د مبالغه صيغه د ان ظلام مبسد مبالغه دویم بادر شیخ چې ظلم اشاره سره الله فرمایي چې ذره بر ظلم منکما کلکونی ظلم کوما کلکونی ظلم می کولې ٹھیک شو شرط ته کې چرې ما لغونی ظلم هم کولې نو هغه لګ بم ډیر زیات وو اوس پوښتنه په مطلب باندې کې چرې لګونی ظلم هم ما کولې نو هغه ډیر ذکر دی الله قلیل اغم کثیر وی کنه دی الله قلیل اغم کثیر وی کې چرې ما لګونی ظلم کولې نو هغه بم ډیر زیات وو وتقولون ابوی دا جهنم هل من مزید ای زیات نور سشته ده نور سواچو دیتا حضرت شیخ فرمایل چې استفهام طلبی دی یا پدې کې سوال کې جهنم نه سوال کې توبیخ چا دې پاره ده کفارو دې پاره ده نو اوس چې کله جهنم نه مطالبه وشي هغه وی حل من مزید نو احادیث مبارکه کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي فیضع قدمه فیقول قط قط بس بس صحیح شه اوسوک چې پدې کې د تعویل قائل دي حدیث مبارک کې ځکه چې دا د متشابهات نه دی کنه ويذع قدمه کې خد خپل قدم هغه وخت به جهنم وې څه قط بس بس نو بعض علما ذکر کوي چې دا څوک د تعویل قائل دي هغه وی چې دا کنایه د غیظ او غضب نه ده صحیح شه او څوک چې دا متشابهات نه هغه والله اعلم بحقیقته آمنا به کما هو مراده تعالی لا نبحث عن کیفیته بس هم به ایمان دی باقی کیفیت کې موږ باسه نه کو څنګه چې ید الله فوق ایدیهم کی تاسو وي بعض وای چې دا قدم دا د متقدم نه دی او دا یو مخلوق دی چې الله جهنم دې پر پیدا کړ دی چې کله تپوس کې حلم تلاتی دا وای وتقول من مزید نو هغه مخلوق متقدم بوته ورزول شي والله عالم بالصواب اوس علما ذکر کوي چې مزید نه مراد هغه څه دی نور نور نیوی نیوی نعمتونه یا مزید نه علما فرمایي هو النظر الى وجه الكريم الى وجهه الكريم چې هغه دیدار د رب العزت دی نو دوی کدی خپل کول په خارونو کې یعنی مضبوط وو طاقتور وو فنقبو تلاشی وی کولا په کلو کې ګرځې دل چورلې دل په دې کلو کې او وی الله فرمایي چې کله داسې مضبوط خلق وو او مونږه په عذاب راوست مونږه اونی ول په خپل عذاب سره هل مم محیس ای وسوک جسم یې هنا د شیخ ویدانه چې جسم دې دلته وي او سوچونه دې بل ځای کې وي چې ستا د غوږ او د زړه کانټک خپل کې ملاوي علماء معنی کې شهید شهید حاضر القلب ليس بغافل ولا ساهن حضرت شیخ معنا کولا په مقدار دا شپږ ورځو کې ځکه چې د اسمان او زمکه له چې وجود ورکو نو په یو کې دا درځي تعین نو شي ویا نو ځکه حضرت شیخ معنا کولا وما بینهما فی سته ایام الله فرمایي چې ما اسمانونه او زمکه پیدا کړی دا او چې صد دې په میش کې دي نو فی سته ایامن په مقدار د شپږ ورځو کې اوس تسلی للنبي صلی الله علیه وسلم فاصبر على ما يقولون فصبر کوت پاغه سباندې یقولون چې وای دوی ځکه چې حق پر چې کله حق بیانې قسمه قسم خبرې کیږي کله وای چې دې دا نه مني کله وای چې دې دا نه مني کله وای چې پلارې داس روانو په داس روانو اوس ادبار علما ذکر کوي چې ادبار چې مدد د بر ده او د بر څه ته ویل کېږي آخر شی ته ویل کېږي نو چې کله مزنا فارغ شي نو بیا تسبیحات وکا بعض علما فرمایي چې ادبار سجود نه مراد سنت د ماقام دی یا عام سنت دی یا تسبیحات دی دې اقوال علما ذکر کړی دي الله فرمای بشکا مونږی ژوند کول کو و نمیتو اور موت هم زم په اختیار کې دي ادبی معنی باز شیخ نور الله مرکز نمیتو مونږه مړ کول کو بظاهر دا زبتا مړ کما دا صفت نه کاری کنه دا خو مقام دا مدح دی نه اوس دلته ذکر کیږي تذکیر بالقران خو عام دی او دلته سوې فذکر بالقران من يخاف وعید خاص ذکر کا چې قران سره نصیحت هغه چاته ورکو چې هغه زما د عذاب نه یریږي